للرجال نصیب د نارینهو دپاره برخه ده مما ترک الوالدان د هغه مال نه چې پرېښی وي مور او پلار والاقربونه خپلو خپلوانو په دې آیات کې شپږم حکم بیانیږي په باره د میراث کې او په دې کې مراد دی پر رسم د جاهلیت والا باندې په جاهلیت کې به میراث به هغه چاله ورکاوه چې هغې به جنګونه کولی شول هغې له به برخه ورکوله که څوک به جنگ له نشو تللی ځکه هغه د قبیلو جنګونه قومي جنګونه او قومي شخړې ډېرې زیاتې وي په دې وخت کې هم ډېر خلک داسې کن چې دا قومي جنگونه ډېر زیات کړي دا مې ترز ویلې دا مې قام دی دا مې خاندان دی قبیله ده نو په هغې کې هم دغسې وه نو ماشومان بوډاګان یا زنانه یا معذوره خلک ړوند دی شل دی ګوډ دی نو هغې له پکې برخه نه نه ورکوله وایي ډز له خو نه شي تللی هغه سره نو بیا یې څه څنګه غواړي وایي ته کمزوری په څه په سترګو باندې څه یې نه او زما په مال کې ته څنګه میراث اخلي نو دې آیت کې الله تعالی په هغې باندې رد کوي د میراث حقداران هغه چې پلار د مور او پلار نه ته څه پاتې شي که هغه بالغ وي که نابالغ وي معذور وي او که روغ وي نارینه یو که زنانه خو د میراث لپاره علت ولادت دی او یا قرابت دی او یا زوجیت دی ورستو د هغې تفصیل بیانیږي ښځه او خاوند دی یو بل یا چې دی بچیان دی او مور پلاری دی او یا نور خپل خپلوان دي د میراث لپاره علت هغه یا ولادت دی یا قرابت دی یا زوجیت دی دا دا نه ده چې دا بالغ دی که دا نابالغ دی دا معذور دی او که روغ دی دا نارینه دی او که دا زنانه دی نو ټولو ته به میراث ورکړل کیږي الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر چې کوم وضاحت بیان کړی دی په هغه ترتیب باندې نو اوس که مونږ رښتیا ووایو نو بعینه څوارلس سوه کاله پنځلس سوه کاله چې مخکې کم ظلم زیاتی کېده د ماشومانو سره کم ظلم زیاتی کېده د زنانو سره چې په میراث کې به له برخه نه ورکوله اوس بعینه هغه وخت دی که نه دی وسم عام چره پښتانه خصوصا هغه خپل خور لور لره حصہ پکې نه ورکي زامن له حصہ ورکي خو لیکن خور لور له حصہ نه ورکي دا حرام خوري ناجایز خوري او سور ور ته سور ور چره د خېټو ته چوي لکه سرنګ جستانه د زوی پیدا ده د لورم ستانه پیدا ده د دې سره حق ده او کله دې برخه مواغستله نو قیامت کې بیا الله تعالی بر سره حساب کتاب د دې کوي لرجال نارینه د پر نصیبون برخه د مما ترکل والدان دا هغه مال نه چې پرې خې مور خپل ولقبون خپل خپلوانو وللنساء د زنانو د پر نصیبون برخه د مما ترکل والدان للنساء زنانو د پر الله برخه شته دی ښا نصیبون برخه د مما ترکل والدان دا هغه مال نه چې پرې خې مور خپل ولقبون خپل خپلوانو زیات خلک ویا یاره وای زمونږ خو مړه دغه یو پاو دغه د ځمکه ده یو پاو ته وای که څه ته دا یو جریب ده دغه یو کانال ده لګه معنا دار چې لګه زمکه ده نو بده کې به اوس زمونږ درې خويندې دي دی لوب کې صبر کو مما قل منه الله تعالی وی کلګوي او کسراو کزیات وی نصیب مفروزه او بیا زنانه عاجزانی هغه اکثر بیا دسی وی ایسا خل نه ور کوي کنه ورونه ولا حصہ نه ور کوي مور او پلار ولم نه ور کوي نو بیا اکثر سوی وی مونږ ته بخله دی وی مونږ ته معاف کړی دی نو هغه دل درکې نه نو تاسو څه شی بخله دی بخل خو دې ته و چې تاله درکې مثلا تاسو مکه خرڅ کړل دا د د شرو لاک روپوز مکه خرڅ کړل او د دې زنانه کې 15 لاک روپۍ ورسېدل دا 15 لاک روپۍ د چی کوله ویسه او خواته ولکې دا وتوه خور دا ستادي یا تملوري دا ستادي دا واخله بیا ری دا تر واپس کیده نو الله تعالی وی کلک دو کډیر ده ته ولا ورکین هغه به خامه خامه اپ کید ته هغه خو له خوګیږي بیا کنه چیرې زما را پلار یا سوال زما دا ورونه چیرې په عذاب کی او په تکلیف کی په قیامت کې نو بس بیا توبه خمه نو تاله درکینه دا چیرې عظیمه ګناه ده ولا مما قل منه کلګوی دا مال او کسر او کزیات وی نصیب مفروضه دا برخه دا مقرر کړل شوی نصیب مفروضه مفروضه فرض په اصل کې پرې کولو قطع او یقین ته ویل کی نو دې کې معنی دا شوله په دې الله تعالی چې کومه برخې وسې مقرر کړې دي نو په دې کې شبهات بالکل قطع دي پرېکړه شول خبره بالکل یقیني شوله او مفسرین لیکلی نصیب مفروضه یو معنی پرس کړی شوی دی د الله تعالی طرف نه او داغه تفصیل د برخو ورستو بیانیږي او نصیب مفروضه په فرض کې معنی د جداوالي او د پرې کولې وکنه د هر د هر یو میراثخور حصہ جدا جدا پرې کړل شوی د جدا جدا کړل شوی یا د مفروضه په معنی د تقدیر سره د مقدرن مقرر کړل شوی ده و اذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساکین افرزقوهم منه وقول لهم قولا معروفا په دې آیات کې وم حکم الله تعالی بیانوي د پاره د دفع د ظلم د کمزور وارثان ترجمه ته وکړي بیا د آیات مطلب وایو در مشکلاتونه د آیات چر د آیات مطلب سره و اذا حضر القسمه توکل چې حاضر شي تقسیمولو د مال د میراث ته اول القربا خپل خپلوان والیتام و یتیمانان والمساکین و مسکینان پرزقوهم خرچه ورکې هغې ته منه دغه مال نه د مال د میراث نه وقول لهم قولا معروفا وای هغې ته وینا نرمه وینا نیک او توکي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای او د ډیرو تابعین قول هم داده وی مراد درینه هغه خلق دي چې په میراث کې داغي خپل حق نشته لري په میراث کې حق نشته لري خو خپل خپلوان دي لري خپل خپلوان دي یو سړی مړ شو او داغي مال تقسیمیږي خو اوس د دې مال تقسیمولو ته هغه خلک راغلی دی چې په دې مال کې برخه نشته دی خو لیکن بیا هم په خاندان په نسب کې دي نو د دې تقسیم په وخت کې د ټولو ورثو په رضا باندې هغې له یو برخه ورکول پکار دي او دا امر د پاره د استحباب دی پرزقوهم وقول لهم قولا معروفا دا امر د پاره د استحباب شو په دې قول باندې دا آیات منسوخ نه دی او دا ډیره زیاته بهترینه توجیه ده یو سړی دی وفات شو د هغې ډېر مال پاتې شوی دی خپل خپلوان یې راجمع شول او هغه میراث تقسیموي اوس پکې هغه خلک هم په دې خپلوانو کې راغلي دي چې د هغې په میراث کې حق نشته دی برخه نشته دی نو هغې ته تې هم لږ څه جیب خرچه وله ورکړه لکه اوس شل لاکه روپۍ پاتې شوي دي د یو یو کس د میراثخور پکې پنځه پنځه لاکه رسي اوس داسې هم پکې څوک راغلی چې د هغې پکې یو هم نه رسېږي نو یو زر زر روپۍ دې ورکړي جیب خرچه کنه اختر اختر به پیو کیدن له پی کپړې واخلي هغه ته جیب خرچه وي وقول لهم قولا معروفا د دې مطلب دا دی چې دا وته وای بچوړیا یا یا پلانیا یا وراره یا پلان پلانه ستا پر میراث کې حق نه خو لیکن دا در مونږه سي در کړل چې ته خوشاله شي او قول لهم قولا معروفا په خبره باندې پوهه که دا ډیر بهترین قول نه بنا په دې قول باندې دا آیات منسوخ نه دی او دا امر د پاره د استحباب دی او قول لهم قولا معروفه وای هغه ته وینا نرمه چې ستا په کې حق نه خو لیکن دا لګه جب خرچم در در کله اسی تبرع هم نه باندې وکړه دویم قول له سعید ابن جبیر په دې آیات کې دی او حاصل داغي دا دی چې د الیتاما والمساکین او د اولو القربا د دین مراد هغه خلق تی مراد دی چې د هغې په میراث کې حصه شته دی د هغې په میراث کې حصه شته دی خو لیکنه یو سړی دی مړ شي اوس دا ورثه راشي خپل خپلوان ناشي یتیمان ناشي مسکینان ناشي وای پیل حال وس وس نن تقسیم وک نن د مازیګره پورې دا میراث تقسیم کښاوه الته میلمانه ناشتي دا وای نن تقسیم وک هلته کې بل چېرې څه مشکل راغلی دی غم ښادي راغلی ده په هغه وخت کې مال د میراث نه تقسیمیږي مشکلات یې پکې نو په دغه وخت کې فرزقوهم خرچه تې ورکړئ هغې ته وقول لهم قولا معروفا وایو ته وینا نرمه چې اوس د پنځه زر روپۍ ته واخله اختر دی په دې باندې خپله د کور خرچه وکړه په دې لس زر روپو باندې بیا چې کله اختر تیر شو د میلمانو رخصت شول نو بیا و د خپل ټول مال تقسیم کو په شرعي طریقه باندې ستا دا مال به کې حساب کو لکه لس زره تا ته میلاو شولې په ټول میراث کې مثلا تا ته یو لاک روپۍ میلاوېدلې نو لس زره پکې تا ته میلاو شولې نوي زره روپۍ د مصر نورې پاتې دي وقول لهم قولا معروفه نو دا دویم مقصد شو د آیات دا هم ډیر زیات بهترین قول له او زمونږ مشایخو زمونږ استادانو به هم دا غوره کاوه په دې آیت کې الله تعالی وعظ او ترغیب بیانوي عمل کولو ته په تیر شو احکام باندې خصوصا په په باره د یتیمانانو کې په باره د سپهاو کې ولیخش الذین ودی یریږي هغه کسان لو ترکو من خلفهم که پرېږدي د ځان نه وروستو ذریتا اولاد ضعافا کمزوري خافو علیهم یریږي د هغې په باره کې د ظلم د خلکو نه فلیتق الله و دې یریږي د الله تعالی نه ول یقولو قولا سدیدا او خامخه او دی وای وینا حق برابره د دې آیات څه مطلب دی دې کې نو پسرینو ډېر اقوال دي خو لیکن یو قول لوم پسرینو دار چې دا وعظ دی وسیانو کفالت کوونکو د یتیمانو ته او دغه سي د کمزور ماشومان ته د آیات حاصل او خلاصه دا ده ای مؤمنانو مسلمانانو تاسو چې د خپل اولاد په باره کې کومه معامله غواړئ د نورو خلکو نه نو دغسې د یتیمانانو سره هم هغه وکئ هیڅ یو انسان د خپل مرګ نه وروسته په خپل اولاد باندې ظلم زیاتی نه غواړي او که ظلم زیاتی سره څوک کوي نو هر سړی په خپل اولاد باندې خفه کیږي نو دغسې تاسو ویرېږئ د یتیمانو سره ظلم چرتونه کوي سوال لکه ته په خپل بچی په باره کې یری کنه چې څوک سره ظلم زیاتې کوي نو پاغي باندې څومره خپه کیږي نو دغه سي دا یتیم دا خوم د چا زوی دی دا هم د چا بچی دی نو کته دا غواړي چې سبا ستا د مرګ نه وروسته ستار د بچو سره خلک څه کوي نو دغه سي دا بل چې مړ دی دا غره مرګ نه وروسته دا غره بچو سره واست هغه څه وکړه چې سر د خپل بچو سره غواړي د دې آیات مطلب دا دی دویم قول هم بصرینو دا دی چې د آیات مطلب دا دی په دې کې خطاب دی هغه کسانو ته چې انسان ته مرګ حاضر شي مرګ ته راشي خلک یې خوا ته ناسي حاضرین د مجلس هغه ته یې خیراتونه وکړه وصیت وکړه مرایان آزاد کړه د خپل ځان غم وکړه د بل غم پرېږده اوس دا دی د خپل ځان غم کول پکار دی نو هغه خپل ټول مال خیرات کی وارثان ټول محروم کی د مال نه نو الله تعالی او توی داسې مکوي او د درېمې حصې نه په زیات باندې توصیه کول هغه خو شرعا صحیح هم نه دي په صحیح حدیث ته بخاري کې راغلی دي نو ولیخش الذین اوس د آیات مطلب دا دی وليخش الذين آیات ته وګورئ په عبارت کې لک تقدیر دی چې هغه پکې وایو نو بالکل بیا اسانی وليخش الذين او دی یریږي هغه کسان و دی یریږي د سش نه دی و یریږي خلق الظلم علی اولاد غیره وليخش الذين او دی یریږي هغه و دی یریږي هغه کسان الظلم علی اولاد غیره خلق ته ویریږي د بل چا په اولاد دی ظلم زیاتې نه کوي ولی لو ترکو من خلفهم ذریه که پرېږدي د ځان نه وروسته ذریتا اولاد ضعافا کمزوري خافو علیهم خافو ظلم الناس علیهم خافو ظلم الناس علیهم چریږي دا د ظلم د خلکو نه علیهم په خپل اولاد باندې ته د خپل اولاد په باره کې څومره سوچ فکر کې چې زما د مرګ نه وروسته به څوک ظلم زیاتی ونه کی نو دغه سي د بل په بچی باندې هم ویریږي د الله تعالی نه پاغي باندې ته ظلم ونه کی ته خو دا نه غواړې چې ما د بچو سره څوک ظلم زیاتی وکړي نو ته یې د دې بل د بچي سره ولیکې فلیتقوا الله و دې یریږي د الله تعالی نه ولیقولو قولا سدیدا او خامخا او دی وای قولا سدیدا وینا حق د شریعت برابر وینا دیو کی ولیقولو قولا سدیدا اشاره شوله دې ته چې یتیم ته د خپل اولاد په شان د کې خیسته آداب او تعلیم ورکول او د هغې سره مینه محبت ساتل به کار دی لکه خپل اولاد سره چې ته ساتې ولیقولو قولا سدیده دغسې حاضرینو ته به دې کې خطاب دی چې انسان ته مرض راشي د مرګ مړ کیږي نو هغې ته ویل په کار دی چې مناسب شرعي وصیت وکړه ولیقولو قولا سدیده هغې ته لا اله الا الله تلقین وکړي دغه ته وای دسې ورته مو چې ټول چې مال دی خیراتی کا او د خپل ځان غم کوه او وړاندې ودا بیا پوه شه ځان لري بیا څه کوي خو ته خپله ګټه وکړه نه نه دسې مه کوئ ول یقولو قولا سدیده ودې وای د حاضرین چې هغه مړی ته کم خلک حاضر ناست دی او دغه سړی ځن کدن دی نو هغه ترې وای چې مناسب شرعي وصیت وکړه دغسې تلقین دی او ته وکړي د لا اله الا الله امر دی او ته نه کوې او د درېمې حصې نه په زیات باندې وصیت کول شرعا هغه هم صحیح نه دي بلکې که هغه یو غیر شرعي وصیت کوي نو دا دې ته وایي چې مه کوه او په حدیث د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه کې راغلی دي کنه د نبی علیه الصلاه والسلام در خواره لاړ مریضو نو د الله تعالی پیغمبره زما ډیر مال دی زه مالدار یم او زما په میراث خورو کې صرف زما لور پاتې کیږي دا ټول مال صدقه کمه نبی رسول الله متوینه وې د الله تعالی پیغمبر نیم به چې صدقه کوم وصیت به وکم چې دا د الله تعالی په لار کې ورکي او نیم به مې لور ته پاتې شي نبی علیہ السلام ته دا مکوه وې دا دا وصیت صحیح نه دی وې د الله تعالی پیغمبر په درېمه برخه به د وصیت به وکم نو یو حصہ به زما دی د یو حصہ د الله تعالی لپاره شي او د دوه حصې به دی بچو ته پاتې شي نبی علیہ السلام توی الثلث والثلث کثیر زا درېمه کې توصیه صحیح ده خو به دا درېمه هم ډیره ده او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غیر پر علت وای چې ستا اولاد مالدار پاتې شي نو دا خدای د دینه چې غریبان شي یتکففون الناس چې سباله خلکو ته لاسونه غړولي لاندې او تنیولي نو ورونه دي ترونه دي خپل خپلوان دي ګډان پکې حلال کوي سندګان پکې حلال کوي میلمانه را روان دي دا سکی کنه خلک په ډیرو علاقو کې داسې ده چې بس دغه میلمانه را روان دي دریم درې ورځ او دغه کلی خلک داسې خوشاله لکه دې کلی کې چرته خیرات دي واده یې پکې غم نه مزي بیا دا ناجایز دی حرام دی خوړل ناجایز دی د یتیم نه د یتیم مال دی پکې خوړل نه یتیم خو نابالغ دی تا ته اجازه څنګه کړې ده شرعا دغه حکم نه لري په شریعت کې دادا په کم ځای کې مړی وشي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خپل خپلوان ګاونډیان دې په کور کې ډوډۍ پخه کې او د مړی کور ته ریویسي کم چې میلمانه د نږدې علاقو زی د خپل کورن ته لري څه واده خو نه دی چې راغلی دي غم دی بس جنازه دی او کې وزي دي سیده او د جنازې له چرادی نو په کار دار چې خوراک خرچه وسر راوړي هغه غم کورنۍ لري دغه راوړي جنازه وشي بس خلک دی خواره شي او بیا هم کله لري نه کم خلک راغلی او هغه پاتې شوی پرې کې شرعي طریقه دا ده چې گاونډیان خپل خپلوان دي داسې وکړي دوه درې کسان پنځه کسان هغه دی د مړی د کور نه کوم میلمانه دي د لری علاقو نه راغلي دي چې هغه واپس نشي تللی نو دوه دوه درې درې پنځه پنځه میلمانه هر یو انسان دی خپل وسې مطابق کور ته هغه بوزي او بیا ټکې ولا چرګان دی ولا لالل کی او ګډ دی ولال کی صابې پخ کړلې په کور کې هغه دی ولاراو باسي بس د شریعت دغه حکم دی د جوارو ډوړې دی ولاراو باسي او بس یو کیلو الوګان یو لپاخه کې بس دغه واسطه شریعت دغه دی وس پاتې شو چې میلمه راغله سبا له بوی چې یاره د مړې خوسلې پرخه کا داسې تش تش تورې په قبر کې کې خو د هیڅ په سیونه کړله نو سره په سیونه کړله خدي غرق خدي تباک داسې کیږي بیا اکثر د کمیټیانې مقرر کړل شوی په کلو کې د هغې سره سره بیا خلک داسې کوي چې یو څاروی کمیټۍ وله راولي نو په هغې کې خو یو ظلم زیاتی دی چې په هغې کې بعضې خلک راضي او بعضې خلک په دې باندې راضي نه نو دا الله تعالی پیغمبر وای لا یحل مال مال امرئ الا بطیب نفس منه یو مؤمن مسلمان مال جایز نه مګر داغي په خوشحالي باندې ته په مقرر کړی په زور باندې دویم دا چې په زور باندې دی پینه دی خو یو سړی دی داغه شل لک روپۍ سرمایه ده 50 لک روپۍ دغه سرمایه ده زر روپۍ هغه هم راخلی او بل کس داسې لري چې دغه سرمایه لس زر روپۍ نشته لري نو زر روپۍ به کې دا 50 لک والا هم راخلی او د د دې لس زر روپو واسه چې نه کیږي په کور کې سرمایه نشته لري هغه پکې هم زر روپۍ راخلی دا بیا ظلم زیاتې ده بیا انصاف نه لري خو مونږ د الله تعالی د شریعت نه لریوتی یو د دې وجه نن په ځان باندې تکالیف دا مقرره کړی دي ان الذين ياكلون اموال اليتامى یقینا کسان چې خوري مال د یتیمانو ظلمن په ناحق سره ظلمن په ظلم زیاتی سره انما یاکلون فی بطونهم نارا یقینا اچي دیو پی بطونهم په خپل خېټو کې نارن اور اور د جهنم دی خپل خېټه دا واچاو پی بطونهم نارا د نار نه مراد اور د جهنم تی مراد دی په ذکر د مسبب او مراد ته نه سبب دی یعنی دلته کې ذکر د مسبب دی چې دا اور دی خو د اور د پاره سبب هغه تی مراد دی نو سبب تی مراد حرام دی د اور د پاره سبب حرام دی نو دا اور ذکر شوی دی دا مسبب دی او مراد تی نه سبب دی چې هغه حرام خوراک دی دا حرام خوراک پرې سبب شي لپاره د اور د جهنم معنی دغه شوه دویم قول لمپسرینو داره چې بالکل د دین مراد عین اورتی مراد ده حرام نه بلکې عین اورتی مراد ده دیو په جهنم کې اور خوري دیو په جهنم کې اور بخوري ده په حدیث د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ کې راغلی دی ابن جریر رحمت الله علیه غنه خلق کړی چې چا د یتیمانو مال خوړلې په ظلم زیاتی باندې په ناروا باندې نو په قیامت کې وداغي خوراک به اوري اور به بیا خوري او د خېټې د باغه ورچي او په یو روایت کې راغلی دی تفسیر تبری کې هغه ذکر شوی دی نور مفسرین هم بیان کړی دی اذا قام الرجل یاکل مال الیتیم ظلما یبعث یوم القیامه ولهب النار یخرج من فیه ومن مسامعه ومن اذنیه وانفه وعینیه و چا چې یتیم مال خوړلی نو قیامت کې بغیر پاسی د قبر نه او د د ولهب النار د اور لمبې به راوځي د ده د خولې نه او د ده د د پوزې نه د ده له غوږونو نه او د ده له سترګو نه کومه او د ده له غوږونو نه یا کوم سوري چې په انسان کې دي نو د ټولو نه به د اور لمبې راخیږي یعرفه من رآه څوک چې هم دا ویني نو دا و پیژني چې دا آکل مال الیتیم دی چې دا خورون کې مال د یتیمو تفسیر تبری دغه لیکلی نو کله چا دا خوخه چې په قیامت کې زرا پاسم ټول خلک براته ګوري دا غیر خلې نه د پوز نه د سترګو نه د غوګونو نه او د نورو مسامات رسورونه د غرا وزي او راوزي نو بس بیا دې د یتیم مال خوري او که دغه سینې نو بیا ته ځان بچو ساتي په یو بل حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای په شپه د معراج باندې چې کله بره او ختمه نو ما په جهنم کې څه کسان ولیدل چې د هغې د شونډې داسې پیړې دي لکه د اوښ شونډه داسې وي او په هغې باندې یو کس مقرر شوی دی چې هغه غټ غټان ناخلی او په دې خولې کې ولا ورچي صخرا من نارین مخکې آیت کې الله تعالی دا ویل د میراث کې حق د نارینه هم شته دی د زنانو هم شته دی معذور او غیر معذور الله تعالی وایي د دې هر چا لپاره برخې دي نو هغه برخې کمه دي نو دې آیات کې دغه برخو تفصیل دی او دا اتم حکم دی دغه احکامو د صورت نه تفصیل د برخو د میراث خورو او مقصد په دې کې رد پر رسم د جاهلیت ورو باندې چې هغوی به دغه برخې په صحیح طریقې سره نه ورکولې زنانو ته نابالغو ته معذورو کسانو ته په میراث کې برخه نه ورکوله نو الله تعالی د آیاتونو نازل کړل په هغې باندې رد کوي یوسیکم الله فی اولادکم د میراث لپاره شرعا درې اسباب دي دې دې کې زه صرف مختصر وایم چې د آیاتونو په حل شي نور د دې لپاره په میراث باندې مستقل کتابونه لیکل شوي دي سراجی شریفیه ده په هغې کې مستقل باس شته دی د میراث د احکامو یو سبب د میراث هغه تولد دی اولاد او والدین دویم سبب هغه نسبت د زوجیت دی خاون او خزه او دریم سبب هغه نسبت د اخوت دی ورونه او خویندې نو په دې اول آیات کې د تولد په واره کې مسائل بیانېږي شپږ مسائل په دویم آیات کې په نسبت د زوجیت سره څلور مسائل بیانېږي او بیا په نسبت د اخیاپی ورورولۍ او خورولۍ سره پنځه مسائل بیانېږي وروسته د هغې تفصیل کوه مونږ په خپله وایو چې دې ځای کې دا مسله ده دې ځای کې دا مسله ده او قران کریم کې د آیاتونو د مشکلاتو نه دي خصوصا په دې صورت کې خو لیکن په اسانه طریقه باندې مونږ وایو ان شاء الله تاسو په هغه باندې پوه شئ یوسیکم الله مضبوطو کم کوي الله تعالی تاسو ته پیولادي کوم په بار د اولاد تاسو کې د میراث لپاره چې یو سړی مړ شي نو د هغې نه چې لاندې خلک ژوندي میراثخواره ګرځي یو شرط وردا دی چې دا وارث به کافر نه حدیث کې راځي لا یس لا یرسل کافر المسلمه کافر د مسلمان نه میراث خور نشي جوړیدل دویم شرط دار چې غلام بنئ ځکه غلام د آزاد انسان نه وارث نشي جوړیدل دریم شرط دار چې قاتل بنئ که قاتل نو هغه د مقتول د میراث نه محروم کیږي او څلورم شرط دار چې انبیاء علیه الصلاه والسلام بنئ ځکه حدیث کې راځي نحنو معشر الانبیاء لا نورثو ما ترکناه صدقه د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه څوک میراث نشي وړلای بلکې دا غینه چې څه پاتې کیږي نو هغه به صدقه نو دې آیتونو کې الله تعالی اوس دغه بیان کړی نو اول راځو یوسیکم الله مضبوط حکم درکې الله تعالی تاسو ته پی اولادکم فوارد اولاد تاسو کې وصیت کلک حکم ته وای یوسیکم زجاج رحمت الله علیه معنا کړی وصیت ته معنا د پر سره دی الله تعالی حکم کړی دی تاسو ته هغه پر دی په تاسو باندې ابن کثیر رحمت الله علیه وی یوسیکم وصیت ته معنا ده الامر بالعدل الله تعالی حکم کړی تاسو ته په الله تعالی امر کړی تاسو ته په عدل او په انصاف باندې وسغه عدل او انصاف د صف واره کې په اولادکم په واره د میراث د اولاد تاسو کې په عبارت کې تقدیر دی پی ارث اولادکم په باره د میراث د اولاد ساسو کې لی ذکر مثل هذه الانثیین مر تاوله خبره وکړه چې په باره د تولد یعنی والدین او بچیان نو دا غیر لپاره مسائل په دې آیاتونو کې په دې اول آیات کې دا غیر لپاره مثال مسائل چې بیانېږي او هغه شپږ مسائل بیان شوي دي نو اوله مسله لذکری د نارینه لپاره مثل حظ الانثیین په شان د برخې د دوو زنانو دی د نارینه د پاره په شان د برخې د دوو زنانو دی د دې دا اولنۍ مسله ده او د دې صورتونه علماو دو بیان کړي دي یو صورت دار یو سړی دی یا خده ده مور او پلار دا مړه شول او بچی پاتې شول نو اول مسله دې بیانې نو یو زوی پاتې شو او یو لوری پاتې شوله نو ټول مال به درې برخې شي نو دو برخې به زوی ته ورکړی شي او یو برخه به لور ته ورکړی شي یو صورت دا دی لی ذکر د نارینه لپاره مثل حظ الانثیین په شان د برخې د دوو زنانو دی نو سړی یا ښځه مړه شو او یو زوی پاتې شو یوه لور پاتې شوله ټول مال به درې برخې شي دو برخې به زوی ته ورکړی شي او یو برخه به لور ته ورکړل شي دویم صورت یې دا دی یو سړی دی هغه وفات شي یو زوی پاتې شي او دوه لوڼې پاتې شي نو ټول مال به دوه برخې شي نیم به هغه دوه جنکو ته ورکړل شي هغې په منځ کې به تقسیم شي او نیم بیا زوی ته ورکړل شي دویم مسله په ان کنا نسان که چرته وي دغه میراثخواره په ان کنا که چرته وي هغه نسان زنانه وي فوق اثنتین دوا یا د دوه نه زیاتې وي دا یوه مسله په میراث کې ځکه په میراث کې دوا د دوه نه زیاتې دا جمع حسابېږي دوه پکې هم جمع حسابېږي نو په ان کنا نسان که چرته وي دغه زنانه دوه وي دوه وي یا د دوه نه زیاتې وي په لهن اصولو ساما ترک نو هغې لره دوه حصې دي دغه مال نه چې پرېښی وي مما ترک دا دویمه مسله ده یعنی یو سړی د هغه وفات شو د هغې میراثخواره دوه جنکۍ دي او یا د دوو نه زیاتې دي نارینه اولاد یې نشته دی نو ټول مال به درې برخې کړلی شي نو دوه برخې به دغه زنانه او وارثانو ته ورکړلی شي پوره په پوره باندې یوه برخه درېیمه حصه پاتې شوې ده مثلا یو نیم لاک روپۍ دي نو یو لاک به دوه جنکۍ دي یا درې دي یا څلور دي یا هر څومره چې دي دوه دي یا د دوو نه زیاتې دي نو هغې ته ورکړلی شي نارینه اولاد یې خو نشته دی دا یو ثلث د 50 زر روپۍ پاتې کیږي نو هغه په عصبو باندې تقسیم کړل شي دې دې کې اوس که مونږ پوره وضاحت دغه کو نو بیا تاسو په غیبه نه پویږئ خو بس دا د قران په دې آیات کې کوم مسله بیان شوی ده زم په غیبه نه پوی کوم په ان کو نه انسان که چرتوی دغه میراث خوري زنانوي دوا یا د دوه نزیاتی په او نارینه اولاد یې نشته په لهن اصل سما ترک نو اغیر لپاره دوه برخې دي د مال نه چې پرې خوي درېمه مسله و ان کانت واحدتن فله النصف او که چرته وا دغه جنۍ چې کوم پاتې شوې ده په اولاد کې واحدتن یوه وه فله النصف نو د هغې لپاره نیمه برخه ده د هغې لپاره نیمه برخه ده یو سړی دی هغه مړ شو یوه لوری پاتې شوله مذکر اولادو سره نشته دی د دغه جنۍ نورې خویندې هم نشته دی او نورونه هم نشته دی پلار یې وفات شو مال دې پاتې شو نو ټول مال به نیم کړلی شي دوه حصې به شي ټول مال نو یوه حصه به دغه جنۍ ته ورکړلی شي او نور باقی مال به بیا عصبو ته ورکړلی شي نور چې کوم خپل خپلوان دي د هغې بیا خپل اصول دي او خپلې قیدې دي خو دې آیات کې دغه مسله بیانېږي درې مسایل دا بیان شول چې مور او پلار وفات شي یا دواړه یا یو پای کې وفات شي او د هغې اولاد پاتې شي نو طریقه یې دا ده اوس بالعکس چې مور پات شي پلار پات شي او داغه اولاد پات شي نه دا بچي او پات شي او مور او پلار پات شي نو درې مسلې اوس داغه تاسو ته ماویلو د تولد په واره کې شپږ مسایل بیانېږي نو درې مسایل هغه بیان شول چې پلار او پات شوی دی مثلا او داغه بچي پات شوی دی نو درې مسلې داغه بیان شولې وس داغه عکس ولی ابویه او د د ده د مور او پلار د پاره لکل واحد منهما د هر یو د د دغه دوړو د پاره اسو د شپږمه برخه ده مم ما د هغه مال نه ترکه چې پرې خیری بچي دا کله ان کان له ولدن کچرته و د اولاد کچرته د کچرته د اولادونو طریقه د تقسیم دغه ده د دې څه مطلب دی دا څلورمه مسله ده یو انسان یو سړی وفات شي مور او پلار ژوندي دي او د ده اولاد هم شته دی نو ټول مال به شپږ برخې کړلی شي نو شپږمه شپږمه برخه به مور او پلار ته ورکړلی شي او د دینه چې وروسته ورته کوم اولاد پاتې شوی دی نو مخکې مسله ویل چې اولاد پاتې شي نو د هغې اولاد مسله خو بیان شوله که که نارینه اولاد او زنانه دواړه دي نو لیز ذکر مثل هذه الانثیین ټولې جنکۍ دي دوه دي یا د دوه نه زیاتې دي فلهن ثلث ما ترک یوه جنۍ ده فلهن نصفو نو شپږمه حصه پکې ورکړل شي شپږمه شپږمه حصه پکې ورکړل شي مور او پلار ته ټول مال ټول مال به شپږ برخې شي شپږمه شپږمه حصه پکې ورکړل شي مور او پلار ته که اولاد یې ونور نو په هغه تقسیم باندې به په هغه طریقه باندې به تقسیم شي دا مخکې بیان کړی شوله که د هغې نه وروسته باقي حساب نور پاتې شوله نو په طریقې د عصوبت سره به بیا تقسیم کړلی شي او ولی ابویه او د مور او پلار د دې مړی د پاره ابویه دا ضمیر راځي دغه مړی ته کوی چې مړی په کم ځای کړي نو مړی دې ځای کې شته کنه پروت دی پکې دا دا خبر د میراث روانه ده میراث د چا تقسیمیږي د مړی تقسیمیږي مفهوم دی معلومی ګرځي ده لکل واحد منهما د هر یو د دوان د پاره د مور او پلار د پاره سدس پګم برخه ده مما ترکه ده مال نه چې پرې خې درلې بچي ان کان له ولدن کچر تر دې بچي اولاد هم نور شته په علم یکل له ولد دا دویمه مسله او دا اول نه پنځمه مسله په علم یکل له ولد که چرته نو اولاد دا ورثه ابواه او وارثان دې دنه مور او پلار د خپل امه سلوس نو مور د پاره درېمه برخه ده د مور د پاره درېمه برخه ده دا پنځمه مسله ده حاصل لري دا یو انسان دی مړ شو مور او پلار میراث خواره هغه مور او پلار پادې شوله او اولاد بالکل نشته نو پلی امه ثلث د مور د پاره دریمه برخه ده ټول مال به درې برخې شي دلته کې د پلار د حصې ذکر نه لشي نو مقصد یې دا دی ټول مال به درې برخې شي یو مور او پلار دی یوې بچی دی هغه بچی مړ شو او د هغې ډېر شی مال پاتې شوی دی نو طریقه یې دا ده ټول مال به درې برخې شي نو یوه حصه به تې درېیمه برخه به تې مور ته ورکړلی شي او دا دوه برخې باقي د یې پلار ته پاتې دی ځکه پلار په داسې حالت کې عصبه دی نو بل څوک نشته نو پلار به مال واخلي دا شولې پنځه مسله شپږم مسله په ان کان له اخوتن پر ام پر امه سدس او که چرته وی دغه مړی دره او رونه یول نور نو پر امه سدس د مور د پاره شپږم برخه د من بعد وصیتین دا شپږم مسله شوله او دا داخل دا په دې مخکې باندې عطب دی په علم یکل له ولدون دا غی لاندې دی یو انسان دی هغه پات شي اولاد یې نشته دی مور او پلار یې میراث خوار دي خو د دې سره سره ورونه هم شته دی ورونه اولاد یې خو نشته دی خو ورونه شته دی نو بیا طریقه ده مال د تقسیمولو دا د ټول مال به شپږ برخې کړل شي نو شپږمه برخه وبکې د مور ته ورکړل شي شپږمه برخه او دا نور باقی مال چې کوم دی نو شپږم برخه مور واغستله د جمهور په نسبت باندې په دې مسله کې بیا لږ اختلاف شته خو لیکن د جمهور په نسبت باندې به با باقی 15 حصے مال د خپلار ته ورکړی شي تاسو ته مال نور اقوال پکې شته خو د جمهور قول دار شپږمه حصہ پکې مور ته ورکړی شي او باقی د 15 حصے ورکړی شي پلار ته دا اوس شولې په اول آیات کې شپږ مسلې چې هغه د دې میراث لپاره سبب هغه تولدو یعنی بچی او مور او پلار نو اول درې مسلې هغه بیان شولې چې پلار او پات شي یا مور او پات شي او بچی پاتې شي درې مسلې دغه درې مسلې دې بیان شولې چې اولاد او پات شي او مور او پلار پاتې شي نو دغه درې صورتونه دغه بیان شول درې او درې شپږ مسلې بیان شولې من بعد وصیت ورستو وصیت نه یوسی بها چې وصیت کړي پاغه باندې او دین یا ورستو او ورستو د ادا کولو د قرض نه ورستو د ادا کولو د قرض نه فقهای کرام لیکلي دي دا حدیث نه هم دغه معلومیږي قران نه هم دغه معلومیږي کله چې انسان مړ شي نو په د پسې سلور حقونه د پمال کې دا او شرک ورسره شي یو ځای چې وسره اول له تکفین او تجهیز ده کفن له واخله دا اولنۍ خبره ده د هغې نه وروسته بیا تقضا دیونه په ده باندې چې څومره قرضې دي نو هغه به ترې ورکړلی شي د هغې نه بعد درېیمه حصه د هغې نه بعد په درېیمه په درېیمه مرتبه کې په درېیمه مرحله کې بیا د د چې کوم وصیت کړی دی لکه مثلا زما د مرګ نه وروسته زر روپۍ یا یو لک روپۍ وه چې د درېیمې حصې نه زیات وصیت نه نو هغه به ترې پوره کړی شي مدرسې له ورکوي مجاهد له ورکیا پلانو له ورکیا بیا به وصیت پوره کړل شي په څلورم نمبر کې بیا ټول مال تقسیم کړل شي په دغه طریقه باندې چې کم د شریعت طریقه ده نو اول کفن دفن دی دا غینه بعد تو قضا دیونه قرضې به ورکړل شي او په دریم نمبر کې که وصیت د چاره پاره کړو نو هغه پوره کړل شي خو وصیت د نیکی وصیت کدا وصیت کړو چې زما د مرګ نه وروسته یو ټي وي به واخلی په دې کور کې او یوه ډمه به راولی هغه ورته ګډي ګیر مسوتنه نو دغه وصیت یې نه قبلیږي زما په مال کې به په درېیمه حصه کې یا جماعت جوړ کړئ مدرسه به جوړه کړئ یو لوډ سپیکر به پکې واخلئ یو اف ام به پکې واخلئ نو هغه صحیح دی هغه به پوره کړلی شي په څلورم نمبر کې به بیا د هغې نه وروستو مال به تقسیم کړلی شي من بعد وصیت یې وروسته له وصیت نه یوسې بیا چې وصیت یې کړی په هغې باندې او دین وروسته د ادا کولو د قرض نه دا وصیت مخکې کړی دی په شریعت کې خو اول قرض مخکې مخکې دی خو دلته وصیت مخکې شوی دی په دې وصیت کې ډیر خلک ناکام راځي لکه دا هسې چاته مال ملاویږي که نه نو خلق پکې سستی کوي د دیو جن نام کې شوی دی ابا کوم فلاران ساسو ابنا کوم زامن ساسو لا تدونا نه پوهیږئ تاسو ایهم چې کم یو د دینه اقرب لکم نفعا زیات نږدې تاسو ته په پیدې درکول کې فریضه من الله حصے مقرر کړل شوې دي د الله تعالی طرف نه دا کوم حصے چې مخکې بیان شولې الله تعالی دا ما مقرر کړې دي آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا د دې جملې څه مقصد دی د دې جملې مقصد دا دی ډیر اقوال لري پکې خو لیکن زره ته اسان ویم دا علت دی د مخکې تقسیم نه پاره یعنی الله تعالی تقسیم د دې حصو کړی دی په خپل ستاسو عقلونو ته پرې خنه دی ځکه ستاسو عقلونو ته که پاتې شوی وی د ټولو مصلحتونو د پیدو احاطه ستاسو عقل نشي کولی ستاسو عقل مصلحتونه او پیدې نقصانونه دا نشي معلومولی نو الله تعالی ته ټول مصلحتونه او ټولې پیدې دا معلوم دي نور دی وجنه ځکه الله تعالی په مغیباتو باندې علم لري نو الله تعالی دا تقسیمات په خپل علم مطابق کړی دي نو ستاسو عقلونه ته پریخې نه دي آباکم پلاران ستاسو او ابناکم زامن ستاسو لا تدرونه نه پوهېږئ تاسو ایهم اقرب لکم نه پاچې کم یو په تاسو کې زیات پیدمن دی اوس خو عقل لسی وای کنه بچي او پات شي نو ټول مال پلار واخلي کنه بل چا کې څه حق دی ځکه دا دغه نه پیدا دی او یا داسې چې پلار وفات شي نو دا ټول مال دې دغه زوی دې واخلي که نه عقل خدا وایي ځکه زوی سبا له دغه کولی شي طاقت دی قوت دی پای کې مزدوري ده جنکوله دې پکې اړور نه کړلی شي خو نه الله تعالی دا مې ستاسو عقلونه ته نه دی پرېښي دا مې د خپل علم او د خپل حکمت مطابق مې دا کړي دي تاسو سره د تاسو په ښه او په بد باندې نه پوهېږئ چې دا ستاسو لپاره خیر دی او که نه ستاسو لپاره په دې کې نقصان دی په دې باندې تاسو نه پوهېږئ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی آباکم ابناکم د دې تعلق د قیامت سره دا پته نشته دی چې ستاسو پلاران ستاسو دپاره پیدمن دي او که ستاسو اولاد ستاسو دپاره پیدمن دی قیامت په ورځ باندې اوس دا پته نشته دی قیامت کې دا پلار درې بچو لپاره پیدمن نازي لکه پلار لوی عالم دی اسی مثال به مونږ وایو نیک انسان دی بچی چې رزیلان دي او دا بی دینه دي یا بچی چې هغه نیکان دی او مور پلار چې هغه بيدین دي اوس دا پته نشته چې کم یو انسان د الله تعالی په نسبت باندې په قیامت کې ډیر زیات پیدامن دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د قیامت سره لګي آباکم پلاران ساسو ابناکم زامن ساسو لا تدرونه نه پوهیږئ ایهم چې نه پوهیږئ تاسو کوم یو د دیونه اقرب لکم نفع ډیر زیات نږدې تاسو ته پیدې در کولو کې فریضه من الله حصې مقرر کړل شوې دي د الله تعالی تر طرف نه ان الله کان علیما یقینا الله تعالی پوی دی په هر څه باندې حکیمه حکمتونه والا دی الله تعالی په هر څه باندې پویږي او د الله تعالی په ټولو کارونو کې په ټولو فیصلو د الله تعالی کې ډیر زیات حکمتونه دي